ان الله كان عزيزا حكيما کوم خلک چې زموږ د آیاتونو له منلو څخه انکار کړی دی هغوی به ارومرو موږ ورته نه باسو او کله چې د هغو د بدن پوټکي پاخه شي نو د هغو پر ځای به نور پوټکي ورکړو تر څو چې هغوی د عذاب خوند وڅکي لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا او کومو خلکو چې زموږ آیاتونه منلي او غوره عملونه یې کړی دي هغوی به موږ داسې باغونو ته نه بس چې تر هغوی لاندې به ویالې بهیږي هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغوی ته به سپېڅلې مېرمنې په برخه شي اے مومنانو د الله پاک رسول او هو کسادو اطاعت وکړي چې د تاسو نه د امر خوندان دي بیا که تاسو ترمنځ په کومه چاره کې خړه پیښه شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ ای پیغمبره تا هغو خلکو ته نه دي کتلي چې دعوه خو کوي چې موږ پر هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغو کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوي ایمان راوړی دی خو غواړي دا چې خپلې چارې د فیصلې لپاره د تاغوت لوري ته محولې کړي حال دا ده چې هغوی ته له تاغوت نه د منکرېدو حکم شوی شیطان غواړي هغوی وغولوي د سمې لارې نه یې ډېر لرې باسي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا او کله چې هغه ته ویل کیږي چې راشي دغه شی لوري ته چې الله پاک نازل کړی دی او راشي د پیغمبر لوري ته نو تا هغه منافقانو ته کتل دي چې ستا لوري ته راتګ د ځانونه ګوښه کوي نو په هغه وخت کې به څه کېږي چې د دوی له خپل الله څخه ګوښه غم پرې ولوېږي په هغه وخت کې به دوی تا ته په قسمونو خوړلو راځي او وایي چې په خدای پاک قسم ده چې موږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل او موږ دا غوښتل چې د دواړو خواو ترمنځ په کومه توګه وغځېوه راشي هغوی ته څرګنده کړه چې موږ چې هر پیغمبر لګلې دی د دې لپاره مو لګلې ده چې د خدای پاک په حکم د هغه اطاعت وکړای شي که هغوی دا لار غوړه کړې وای چې کله پر خپل ځانونو ظلم کولای نو تا تر اتلای او له الله پاک نه بخنه غوښتلای او پیغمبر هم ته د بخنې غوښتنه کولای بیا چې ته څه فیصله وکړي پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګسي احساس نه کړي بلکې له سره تر پایه یې ومني ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا که موږ هغو ته حکم کړی وای چې خپل ځانونه ووژنئ یا له خپلو کورونو څخه ووځئ نو له هغو څخه به ډېرو لږو کسانو پرې عمل کړی وای او چې کله دوی دا چې کولای نو موږ به دوی ته له خپل لوري نه ډېر زیات ثواب ورکړی وای ولهديناهم صراطا مستقيما او دوی ته به مو سمه لاره ښودلې وای څوک چې د الله پاک او پیغمبر اطاعت وکړي دوی به د هغو خلکو ملګري شي پر هغو باندې الله پاک پیرزینه کړې ده یعنی پیغمبران صدیقان شهیدان او صالحان څومره ښه ده دا ملګرتیا چې شاته ورپه برخه شي ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما دا حقیقی پیرزنه ده چې د الله له لوري کېږي او د حقیقت په هنې لپاره یوازې د الله پاک علم کافی دی هو هر څوک چې له تاسو نه داسې وي چې د جګړې نه ځان ګوښه کوي که پر تاسو کوم مصیبت راشي نو وایي الله پاک پر ما باندې ډېره مهرباني وکړه چې زه له دې خلکو سره لاړ نه شوم او په داسې شان وای چې د چا خبره ستاسو او د هغه ترمنځ د دوستۍ خو د سره کومه اړیکه نه وه چې کاش چې زه هم د هغو سره وای نو پوره کار به مې برابر شوی و فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما داسې خلق ته به ښکاروي چې د الله پاک په لار کې جنگیدل هغه خلق ته پکار دي چې د آخرت په بدل کې د دنیا ژوند پیری نو چې د الله پاک په لار کې وجنګيږي آخر څه دلیل ده چې تاسو د الله پاک په لار کې د هغو بې وسه نارینه وو ښځو او ماشومانو په خاطر نه جنګېږي چې کمزورې کړای شوي تر فشار لاندې نیول شوي دي او فریادونه کوي چې خدایه موږ له دې وطنه چې اوسېدونکي ظالمان دي وباسې او له خپل لوري نه زموږ کوم سرپرست او مرستندوی پیدا کړي کوم خلق چې د ایمان لار غوړه کړې ده هغه د الله پاک په لار کې جنگيږي او کوم کسان چې د کفر لار غوړه کړې ده هغه د طاغوت په لار کې جنگيږي نو د شیطان د ملګرو سره وجنګيږي او باور ولري چې د شیطان د سچې په حقیقت کې ډېری کمزوري دي تا هغو خلکو ته کتلی دی چې هغو ته ویل شوي چې خپل لاسونه منع کړئ دمونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ اوس چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له هغو څخه یوه ډله له خلکو څخه داسې ویرېږي لکه څنګه چې د خدایه ویره په کار ده یا له دې نه هم څه زیاته وایي خدایه تا پر موږ باندې ولې د جنګېدو امر ولیکه ولې دې موږ ته لږ څه نور مهلت رانه کړ دوی ته ووایه د دنیا د ژوند پانګه لږه ده او آخرت د پرهیزګار انسان لپاره ډیر غوره دی او پر تاسو به د یوې ذرې په اندازه هم ظلم ونه کړای شي پاتې شو مرګ نو چیرته چې یاست هغه په هر صورت درته راتلونکی دی که تاسو په هر څومره محکمو کلاګانو کې هم اوسئ که دوی ته څه ګټه رسېږي نو وایي دا د الله پاک له لوري ده او که څه زیان ور اوړي نو وایي دا ستا له لاسه دي وكفى بالله شهيدا اے انسان تا ته چې هر څه ګنه رسیږي الله پاک په پیرزنه رسیږي او په کوم غم چې اخته کیږي هغه ستا د خپل کلو له عمله دی اے محمد موږ ته د خلکو لپاره د پیغمبر په حیث دی ګلې او په دې باندې د خدای پاک شاهدی کافی ده دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویرې خبر اوري هغه خبروي په داس حال کې چې که دوی هغه پیغمبر او د خپل ډلې مسولو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې دا غي څه سم نتیجه واخیستلی شي که پر تاسو د الله پاک مهرباني او رحمت نه وای نو تاسو نیمګړتیاوې داسې وي چې د څو تنو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلي وای فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ته له خپل ځانه پرته د بل هیڅ چا لپاره مسؤل نه یې البته مؤمنان د جنګېدو لپاره وهڅوه لرې نه ده چې الله پاک د کافرانو زور مات کړي د الله پاک زور تر ټولو ډیر زیات او د هغه سزا تر ټولو ډیره سخته ده څوک چې د نیکۍ سپارښت وکړي هغه به د هغه څه برخه ومومي او څوک چې د بدۍ سپارښت وکړي هغه به د هغه نه برخه ومومي او الله پاک په هر شي نظر لرونکی دی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إن الله كان على كل شيء حسيبا او څوک چې په درناوي سره تاسو ته سلام واچوي نو هغه ته د هغې نه په ښه توګه ځواب ورکړئ یا لږ تر لږه په همغه شان الله پاک د هر چي حساب اخیستونکی دی الله پاک هغه دی چې له هغه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته هغه به تاسو ټول د قیامت په هغه ورځ راټول کړي چې د هغې پراته کې هیڅ کوم شک او شبهه نشته او د الله پاک د خبرې نه ډیره زیاته رښتینې خبره د بل چا کېدای شي نو دا پر تاسو څه شوي دي چې د منافقانو په باب ستاسو په منځ کې دوه مفکورې موندل کېږي په داسې حال کې کومې بدۍ چې هغوی ګټلې دي د هغو له امله الله پاک هغوی بېرته په شا ګرځولي دي آیا تاسو غواړئ چاته چې الله پاک هدایت نوي کړی هغه ته تاسو هدایت وکړئ حال دا چې څوک چې الله د لارې واړوي د هغه لپاره ته کومه لاره نشي پیدا کولای ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء هغوی خو دا غواړي لکه چې څنګه په خپل کافران دي همغه چې تاسو هم کافران شئ تر څو چې تاسو او هغوی ټول سره برابر شئ د دې عمله له هغوی نه هیڅ څوک خپل دوستان نه نیسي تر څو چې هغوی د خدای پاک په لار کې هجرت ونکړي او که هغوی له هجرت نه منع راوړي نو چیرته چې ومومي ویني او وی وجني د یو داسې قوم سره یو ځای شي چې د هغه سره ستاسې تړون وي براز هغه منافقان هم مستثنا دي چې تاسو ته راځي او له جګړې نه رتورن دي نه له تاسو سره جنګېدل غواړي او نه له خپل قوم سره که الله پاک وختلنو هغوی به پر تاسې مسلط کړي وای او هغوی به هم در سره جنګېدلی وای له دې کبله که هغوی له تاسو نه څنګه وغواړي او له جنګېدو نه لاس په سر شي او تاسو ته دروغې جوړې لاس وکړي نو الله پاک ستاسو لپاره هغو ته د لاس اوږدولو کومه لاره نه ده پرېښې ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة تاسو به یو بل ډول داسې منافقان وګورئ چې غواړي له تاسو سره هم په امن اوسېږي او له خپل قوم سره هم خو چې هر کله د فتنې فرصت په لاس ورشي بې موجبه به پکې ځان وغورځوي دغه راز خلک که ستاسو له مقابلې نه په څنګ نشي او تاسو ته دروغ جوړ پیشنهاد ونکړي او لاس ونکړي نو چې هر چا نو هر چا ته مو ومندل ویني سي وكان الله عليما حكيما دا د یو مؤمن کار نه ده چې بل مؤمن وژني مګر دا چې خدای وتخوشي او څوک چې کوم مؤمن په خدای سره وژني نو داغه کفاره دا ده چې یو مؤمن له غلامۍ نه آزاد کړي او د وژل شوی وارثانو ته د وینو بیه ورکړي مګر دا چې هغوی خونی وبکي خو کاغه وزړوي مسلمان لکم داسې قوم کوي چې دا غسر استا چې دښمنی وي نو دغه کفاره د یو مؤمن غلام آزادول دي او کاغه د کوم یو داسې نامسلمان قوم وګړی و چې دا غسر استا تړونو نو دغه وارثانو ته به د وینو بیا ورکول او د یو مؤمن غلام به آزادول وي نو که څوک غلام ونمومي پر لپسې د دوه میاشتې روزي ونیسي دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې ایستلو طریقه ده او الله پاک د علم او پوهې خاوند دی ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه او څوک چې تاسو ته سلام واچوي هغه ته سم د لاسه مه وایاست چې ته مؤمن نه یې که تاسې د دنیا ګټه غواړي نو الله پاک سره ستاسې لپاره د ورګې ډېرې زیاتې شتمنۍ شته آخر په همدې حالت خو تاسې په خپله هم له دې نه مخکې اخته شوي وئ د مسلمانانو څخه هغه کسان چې بیا وزره په خپل کورونو کې ناس دي او هغه کسان چې د الله پاک په لار کې په سر او مال جهاد کوي د دواړو حیثیت یو شان نه دی الله پاک د ناستو په پرتله د هغو کسانو درجه چې په سر او مال جهاد کوي ډیره لوړه ګرځولې ده کومو خلکو چې پر خپل نفسونو ظلم کاوه پرښتو لاغو صداغو د ساکستلو په وخت کې پښتنه وکړه چې تاسو په څه حال کې اخته وئ هغه جواب ورکړ چې موږ په ځمکه کې کمزوري او مجبورو پرښتو وویل آیا د خدای پاک ځمکه پراخه نه وچی تاسو پاغه کې هجرت کړی وای څوک چې د الله پاک په لار کې هجرت وکړي هغه به پزمکه کې د پناه اخیستلو ډیر ځایونه او د ژوند تیرولو لپاره ډیره پراخي ومومي او څوک چې له خپل کوره د الله پاک او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته د هجرت کولو لپاره وځي إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا او کله چې تاسو په سفر وتلی نو څه باک نشته کپل مانځ کې لانډواړی وکړي په تیر بیا کله چې تاسو سره دا ویروي چې کافران به مو وزوروي ځکه چې هغوی په ښکاره څرګنده ستاسو دښمنۍ ته ملاتړلې ده او اے پیغمبره کله چې ته د مسلمانانو په منځ کې او د جنگ په حالت کې دا غو سر په مانزه ولاړې نو په کار ده چې دا غو نه یو ډله د تا سره ودرېږي او وسله دې اخیستې وي بیا چې کله غو سجده وکړه نو په وروسته دې لاشي او هغه بل ډله چې تر اوسه لمونځ نه دی کړی را دي شي د تا سره دې لمونځ وکړي او هغه د هم تیارسای او په وسله سمبال وتی ځکه چې کافران د تکسارو دي چې که تاسو له خپل وسلو او خپل تجهیزات نه لکشان غافل شي نو هغوی به پر تاسو یو وار راتوشي البته که تاسو د باران له امله تکلیف احساس کړئ یا ناروغان اوسئ نو په وسلې خودلو کې څه باک نشته خو بیا هم چارو اوسئ باور ولرئ چې الله پاک د کافرانو لپاره رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی